تاسو د شریعت غږ رادیو ته غواړئ یاست دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ هغه ورځ چې روح او ملائکان کتار کتار ودرېږي هیڅوک به خبرې نه کوي له هغه چا پرته چې رحمان اجازه ورکړې وي او سمې خبرې کوي هغه حق ورځ ده نو چې د چا خوښه وي د خپل رب لور ته د ورګرځېدو لار دې ونیسي انا انذرناکم عذابا قریبا نو مسجد ته راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه یې وکړه خلکو ورته وویل دې خوا ته ولاړ دی وایي زه ورپسې ووتلم پوښتنه مې یې کوله تر دې چې بئر اریس باغ ته ننوت نو زه له دروازې سره کښېنستلم تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجت پوره کړ او اودس یې وکړ نو زه ور ولاړ سوم ګورم د اریس کوهي د غاړې په منځ کې ناست دی دواړې پونډۍ یې لوڅې کړي او په کوهي کې غځولې دي سلام مې ورته وکړ او بیرته راوګرځېدم له دیوال سره کښېنستلم او له ځان سره مې وویل نن به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه واني کوم لږ وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی دروازه یې وټکوله نو ما ورته وویل څوک یې ویل ابوبکر ما ویل لږ ودرېږه ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته می وویل ای د الله رسوله ابوبکر اجازه غواړي ویل اجازه ورکړه او د جنت زیری ورکړه بیرته چې راغلم ابوبکر رضی الله عنه ته می وویل راځه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری درکوي ابو بکر رضی الله عنه راغی تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شی خواته د کوهی پر غاړه ورسره کښیناست او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څیر یې دواړې پښې کوهې ته ور وغځولې او پونډۍ یې لوڅې کړې زه بیرته راغلم له دروازې سره کښېناستم ما خپل ورور پرې ایښی و هغه اودس کاوه او راپسې راتلی نو ومې ویل که پلاني ته خپل ورور یادوي الله د خیر اراده کړې وي اوس به یې راولي ګورم چې یو څوک دروازه ښوروي نو ما وویل څوک یې ویل عمر ابن خطاب یم ما ورته وویل لږ ودرېږه بیا ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې سلام وکړ او ومې ویل عمر راغلی اجازه غواړي ویل اجازه ورکړه او د جنت زیری ورکړه نو زه عمر ته راغلم ورته ومې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم درته اجازه وکړه او د جنت زیری درکوي نوموړی هم راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ لور ته د کوهي پر غاړه کښېناست او خپلې پښې یې کوهي ته وروځړولې زه بیا راغلم له دروازې سره کښېناستلم او ومې ویل که الله پلاني ته د نوموړي ورور ته د خیر اراده کړې وي را به یې ولي نو یو بل تن راغی دروازه یې وښوروله ما وویل څوک یې ویل عثمان ابن عفان یم ما ویل لږ ودرېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم هغه مې خبر کړ نو وی ویل اجازه ورکړه او له یو ازمایښت رسېدلو سره د جنت زیری ورکړه نو ورغلم ورته ومې ویل راځه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری درکوي ورسره به یو ازمایښت هم درته رسیږي چې راننه ووت د کوهي یوه غاړه ډکه وه نو په بلې خوا کې دوی ته مخامخ کښېناست سعید ابن مسیب رحمه الله وای د دې خبرې تاویل ما د هغوی په قبرونو وکړ په بل روایت کې دا توري زیات دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته د دروازې د څارنې امر وکړ په دې روایت کې دا هم دی چې کله عثمان رضی الله عنه ته نوموړي د جنت زیری ورکړ هغه د الله تعالی ستاینه وکړه بیا یې وویل الله مرسته کوونکی دی د نن ورځې خبرونې ته مزسمې میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د تخار ولایت دشت قلعه ولسوالۍ کې د عملیاتو په مهال څلوېښت عسکر مړه او ټپیان شول نولس ارادې وسایط ډېرې وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي د بادغیس ولایت په مرغاب کې اووه مزدور کمانډو عسکر قتل څلور تنه ژوبل شول د روزګان ولایت په چارچینو کې د قمندان په شمول څلور تنه مزدور عسکر ووژل شول د خوست ولایت په علي شیرو کې موټر ویجاړ پنځه تنه اربکیان مړه او ټپیان شوي د پکتیکا ولایت په مټاخان کې رینجر ویجاړ اربکی قمندان دولت خان کټوازی د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه د تخار ولایت د اشتقله ولسوالۍ ای خانم بندر سیمه کې د دښمن په مهمه او غټه قرارګاه د اسلامي امارت د زړورو مجاهدینو پراخ تعرضي عملیات ترسره کړل عملیات تېره شپه شاوخوا دوې بجې پیل شول او د سهار تر څلورو بجو پورې دوام وکړ د دقیقو معلوماتو په اساس د عملیاتو په پایله کې یاده قرارګاه په ټولیزه توګه فتحه شوه د عملیاتو په لړ کې د دښمن څلوېښت تنه عسکر مړه او ټپیان شول، پنځه تنه یې ژوندي ونیول شول، یو شمېر نور یې په خورا بد حالت کې د کښتۍ له لارې ګاونډي هیواد تاجکستان ته وتښتېدل. همدا ډول په قرارګاه کې له دښمن څخه اته عرادې رنجر موټر، درې عرادې هموي ټانګونه، یوه عراده مازدا موټر، یوه عراده کرولا موټر، شپه را رادې موټرسایکلونه او ډېر اندازه وسلې مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاس ته ورغلل دغه دښمن ځپونکي عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې دوه ورځې مخکې هم د یاد ولایت په چهاب ولسوالۍ کې د دښمن څلور پوستې فتحه او تر شلو پورې پولیس ووژل شول د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د جویګنج په سیمه کې پرون سهار اوه بجې په هغه مزدورو کمانډو عسکرو چې په سیمه کې د فتح شوي پوستو د بیرته جوړولو لپاره راووتل پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې د غرمې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ په پا پایله کې اووه تنه مزدور کمانډویان ځای پر ځای قتل او څلور تنه نور ژوبل پاتې په تیښته ولاړل په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت له غورماچ ولسوالۍ نه په را رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون مازیګر شپږ بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د لوی قرارګاه ته څیرمه یو تن مزدور اسکر د دراسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز د دښمن په یوه لوی قرارګاه مجاهدینو د درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره کړل چې دښمن ته پکې درانه تلفات اوښتي خو تر دې مهاله یې کره شمېر لا نه دی روښانه شوی همداراز د یاد ولایت له مقر ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون د جمعې مبارکې په ورځ د اسلامي امارت د تعلیم او تربیې د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د همدې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میر حمزو په سیمه کې او د کشیانو او اندړانو سیمې ترمنځ دوه دارالحفاظونه پرانیستل شول د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اړوند د هوشي په سیمه کې له تیرې ورځې راهیسې په جلا جلا پیښو کې د مزدور اردو یو تن قمندان خپلواک او څلور تن عسکر ووژل شول د خوست ولایت علي شیرو ولسوالۍ اړوند ببرک تاڼې په چرګوټي سیمه کې د شریر اربکیانو په سره چرډوله موټر د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې موټر ویجاړ دوه تنه اربکیان ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي د پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالۍ اړوند شورکچ سیمه کې د شریر اربکیانو پر رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس د برید په پایله کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ شو د غرا زربکۍ قومندان دولت خان کټوازی له دوه تنو ساتونکو سره ووژل شو درې میله کلاشینکوپونه یوه قبضه راکټ او ډېر اندازه مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل همداراز د یاد ولایت په خیرکوټ کې یو اربکی ووژل شو کلاشینکوپ یې مجاهدینو له ځان سره یووړ د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند شرابچینې سیمه کې په پلیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو دوه ځلې ناڅاپي بریدونه ترسره کړل چې لامل یې درې تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ اړوند د بایلوخ په سیمه کې د مجاهدینو په خط پرون مازیګر شپږ بجې مزدور دښمن تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له لوري له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته جګړه چې یو ساعت دوام وکړ په پا پایله کې دښمن د درنو تلفاتو په لیدلو سره له سیمې په تیښته مجبور کړای شو په پیښه کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید تقبله الله تعالی همداراز د یاد ولایت د مرکز قلات اړوند د ارغنداب ولسوالۍ ته پر غځېدلي سړک د حاجي حسن نیکه زیارت ته څیرمه د پیزو له کلي سره پرون سهار نه بجې د مزدور دښمن په موټریزه ګزمه وسله وال برید ترسره شو د برید په پایله کې د دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د کونړ ولایت له منورې ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د یادې ولسوالۍ اړوند بچي سیمه کې په پلیو عسکرو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو دغه راز ماسپرین شاوخوا یوه بجه د یادې ولسوالۍ مربوط کوترګټ سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي په دواړو بریدونو کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو دقیق شمېر یې لا نه دی روښانه شوی بلخوا پرون سهار شاوخوا نه بجې د نوموړي ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د بیلې او آسو کنډو سیمه کې د پولیسو په پوستو او شلتن سیمه کې د دښمن په مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په جریان کې دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل خو کره شمېرې لا نه دی روښانه شوی همداراز د ید ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اړوند انچیګل سیمه کې په تیریدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلوماتو له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ اړوند دکان ادم خان سیمه کې ټپي شوی چارواکی رئیس ارکان انور خان د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه نوموړی نږدې یوه اونۍ وړاندې په یاده سیمه کې په پوسته باندې د مجاهدینو له لوري د برید په مهال سخت ژوبل شوی و د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند د سرخوبې په سیمه کې ترنکوټ ته پر غځېدلي سړک د هغه مزدور عسکرو په یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه شوه چې غوښتل یې سیمه کې د مجاهدینو له لوري تړل شوې لاره خلاصه کړي په پیښه کې شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او د شل ډزي زر مرمۍ یې مجاهدینو ولجه کړې د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یوه بله شوبله هم پرون په سیمه کې د خښ کړای شوي مین په مټ ټوټه ټوټه او پکې سپاره مزدور عسکر ووژل شول چې وروسته د چورلکې په مټ له سیمې نه ولېږدول شول د دښمن هغه موټریز کاروان چې له مرکز ترینکوټ نه د کندهار پر لوري را روان و بیرته په شا باندې په تیښته مجبور کړای شول او د مجاهدینو له لوري بنده شوې لار په خلاصون کې بریالي نه شول د پرا ولایت د مرکز اړوند د شمالګا په سیمه کې د مزدور اردو د پوستې څلور تن عسکر بیګا شپه دوې بجې یو په بل پسې د لیزري وسلو په مټو وویشتل شول او ژوبل شول همداراز د یاد ولایت د پشتکو ولسوالۍ په بازار کې پرون مازیګر شپږ بجې د غلچکي برید په ترڅ کې د مزدور دښمن د استخباراتي شبکې معاون او ظالم وحشي قومندان محمود سخت ژوبل او یو تن ساتونکی یې ځای پر ځای ووژل شو وروسته په سیمه کې مزدور دښمن په عامو خلکو د هوان په مټ بریدونه وکړل چې په پایله کې یوه ښځه یو ماشوم او دوه تن کلیوال زخمیان شول همداراز د یاد ولایت د بکوا ولسوالۍ اړوند د ودود دکانو او شیرسرخ په سیمه کې مزدور دښمن د الوتکو په مټ برید وکړ چې په پایله کې یو سرای او یو سیمه ییز مکتب په بشپړه توګه ویجاړ شول د هلمند ولایت د ګریشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د سپینې پوستې په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک د مزدورو پولیسو په پلې ګزمه د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې درې تنه مزدور پولیس مړه او ژوبل شول د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ اړوند یرګتو سیمه کې د کابل کندهار په لوی لاره په مزدور عسکرو چې پلي روان وو د اسلام امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر ووژل شول د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند خرقې شریفې ته نږدې سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن عسکر ووژل شو او یو بل ژوبل دی د فاریاب ولایت د شرینتګاب ولسوالۍ اړوند د تاشقلا او ششتپه په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې له مزدور دښمن سره سخته جګړه ونښته جګړه چې یو ساعت یې دوام وکړ په پا پایله کې یو ټانګ ویجاړ او مزدور دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. او وروستی خبر دا چې د ننګرهار ولایت غني خېلو ولسوالۍ اړوند تورخم ته په غځېدلې لویه لاره د دښمن په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته تلفات واوښتل خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو ای ملت قهرمان پیروزی مجاهدین که در واقع پیروزی شماست نزدیک است و ما همه با هم در جنگ علیه امریکا پیروز خواهیم شد همه بشنوند و بدانند که امریکا جنگش با یک گروه و یک ملت نیست بلکه جنگ امریکا در افغانستان علیه اسلام و تمام ملت مسلمان ماست امریکا دشمن دین خاک و ملت ماست جنگ تحمیلی 18 ساله امریکا دلیل این ادعای ماست د سپین بیرغ په غرونو ټک وهي کول شازل می در باندې ننګ کړي سرک بد سبا په هڅ کو څوک باندې پړک وهي د تکبیر شور دی په جذبه راغلی دین ګور زار المرب پر غرزن کړي بیا بده هوا د سپین بیرغ په غرونو ټک وهي کابل رژیم او پلویان یې اوس تر بل هر وخت ډیر د سولې نارې وهي ولس د کابل ادارې د سولې نارې رښتونې نه ګڼي ځکه رژیم د خپل جوړښت په دوهمه ورځ له یرغلګرو سره د امنیتي تړون په لاسلیک سره جګړه تمدید او سوله یرغمل کړه. رژیم څه وخت وړاندې پر جګړه دومره ټینګار کاوه چې په خورا ویاړ سره یې ویل چې سوله به هم د جګړې له ډګره راستنوي. سوله باید د سولې لپاره وي، له سولې باید ابزاري استفاده ونه شي، سوله په جګړه کې د برلاسۍ په موخه باید ونه کارول شي، د سولې غوندې مهم ارزښت سره سطحي او شعاري چلند نه یوازې دا چې سوله لیرې کوي، بلکې د جګړې د لا تېزېدو لامل ګرځي. سوله د افغان ولس لوی ارمان دی، سوله د شهیدانو د ارمانونو او امیدونو د تحقق لپاره، سوله د ارضي تمامیت لپاره، سوله د ملي استقلال د اعادې لپاره، سوله د سرحدونو د ساتنې لپاره، سوله د مظلوم ولس د ښېرازۍ لپاره، سوله د بسیا افغانستان لپاره، سوله په ګران هېواد کې د ټولو ورونو قومونو د ورورولۍ لپاره سوله د تعصب، غصب، سمت پرستۍ، قوم پالنې، اداري او اخلاقي فساد د مخنیوي لپاره او سوله د ټولو د ستر ارمان یعنې اسلامي نظام د نفاذ لپاره ډېره مهمه، اړینه او حیاتي ده. یرغلګر او کابل رژیم نه یوازې دا چې رښتینې سوله نه غواړي، بلکې سوله یې برمته کړې. نه غواړي چې سوله راستنه شي. د سولې په مخ کې یې دیوالونه جوړ کړي. دوی د سولې اراده نه لري. په جګړه کې سوله غواړي. داسې سوله چې د سولې اطلاق ورباندې نشي کېدلای د دوی سوله د تسلیمۍ مرادف ده خو اسلامي امارت بیا پر رښتینې سوله باور لري سوله یې د شعار تر کچې محدوده نه ده په عمل کې سوله غواړي خو داسې سوله چې خپلواکي مو اعاده شي ارزښتونه مو پایمال نشي او قربانۍ مو ضایع نشي او داسې سوله چې د افغان ولس ارمانونه ورپورې تړلي دي